دینا رسول مبارک نهی کړی دو کنه دا اسما کې است کنه لشي دا ته چوي کنه یبا لشي دا چوي کې لستا یا بل څه شي ته پېښې شي کنه شا دا اسما کا جته مشکل غاس خپل لګاوي کنه شا ویلې په دې شی یو خدای کنه شا چې زعات ته یې بیر درې می کنه شا دې وکی دې نه تلېری ستره خلوی د غاړه کې دا مشکل خو کنه او دوام دا چې په دې شي کله کله په کپڑے درته لشي کپڑے دې تون کو نه رزګار دې تون کو کنه شا او درام دا چې په دې چې کله کله غړاب د امر غړ دنه وشي کنه شاده کې در باندې بجو هي کنه شاده در باندې روش چې مړی ته دا نقصان ورکو مې دې ته دا نقصان ورکو کنه شا په دې کنه zarar ده پښې نقصان ده په دې او سلورم دا خبره چې کله کله دا سوي کنه چې دغه ته دغه حشرات الارض دی د هوا الارض کله کله ورنه وی وینه خو نه پښې کنه لغاس خپل په لګولې کله داسی مثلا چه آغا بیا ننا پشه کانا شای دی وجه نلیشی دایتا چه ما پیشه چه دا غسل ما پلگوا وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية ده ورڑا ولی و ده ورمڑکا ولی ده غخلی ده مشکینا قال حدثني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناس الاسقيه قال عبد الله قال معمر او غيره هو شرب من افواهها دا چل دی دی دی خلی دی مشکینا خو خلی دی مشکینا خو دا غاز چل نشی ورمور کوی وی خامخا کنا ورانوی وی کنا شا دا دا نه دی ټیک کنه دین رسول مبارک نه هی کړی دا واجه داری چې د مشتوز بیان کړ یو روایت سے دارو غلی دی چې رسول مبارک ام سلیم کرا وراغلو کنه بیا غلی سے چې کیندا مشکای لاکو رسول مبارک چې کیندا کنه د مشکی د خلینا د غاښ وشلې وا شمایل ترمذی شر تو سروشی کنه چې د مشکی د خلینا رسول مبارک د غاښ په وشلې رنګ د دفمری مې چې دارا ودی و دل خو نهی ورا کړی د رسول برک نه شم سوچ نه راکنه بیا دغه روایت په لمسه مختلفه طریقې سره تطبیقی را شوې دي یو تطبیق دا شو دا چې یو د ستر خله ولا یو د تانګ خله ولا اس دا نه چې رغلی دا د ستر خله ولا رغلی دا ځکه چې دا خامہ خا یې بډېر در باندې تلېږي عزت دې بیار دې می کپڑے دا ته اند وی کنه او یو تانګ خله ولا چې دا خپل په مده ولا کوي یبکی دې نه درته لري کنه رسول مبارک چې چلیه دی دا د تانګ خله ورنه چلیه دی او دا نه یې چې در وارد شوی دی دا د سره خله ورنه وارد شوی دی یو تطبیق دا شو ده دویام تطبیق دا شو ده چې د رسول مبارک چې دا نه یې کړی دی کنه دا د اعتیاد نه نه یې کړی دی کنه چې دا عادت ما جوړاوه چې دا غاس خله په ولاګوي لیشی دا نه دی تا چره کنه او دا غاس په غړکه یا په مشکی باندې خله لګوي دا عادت ما جوړاوه او کلا کلا کچره روشی مثلا یا رسول مبارک ته شلی دی کلا کلا کنا آغا کلا کلا سکه مثلا خو عذاب یا نه جوړاوی چې کیم دا بیا رسول مبارک دې شلی دی آغا په احیانا په کلا کلا باندې ورحمل او دا نه یې جوړ غوړی دا د عادت جوړول نه غوړی دو کنه شام او دریم د بیګدار سره شو دا چې یو ضرورت حالت یو د اختیار حالت وی کنه شاه د اختیار په حالت سره نه یې شوی دا نه او که ضرورت وی مثلا بل شه نه مینده چې بده تا وچاره بیا بیغه حالت سے رسول برک دینه چلی یاری کنه شام سوچ بنا کنه او سلورام تو دیگ دا شوا دا چه دا نحی صدو کنه دا مش پا کراحت تنزیحی بنده ور حمل کری کنه پا تنزیح بنده پا خلاف اولا بنده ور حمل کری و دا رسول برک فیل چه کم دا پا جواز بنده میل ور حمل کری کنه سوچ بنا کنه نحی پا تنزیح بنده ور حمل دی و اچل دا رسول برک آیا پا جواز بنده ور حمل شی کنه شام او پنځم پنځمه کې صدا شوی دو چې لکه مثلا اول د چل چې وی د خله د مشکینه دراوي اورس چې دا چې کیم نه کنه جواز صدا کنه دا منسوخ شو ده په د حدیث د نهیه سره کنه دا کې څه شوی دو او شپږمه کې صدا شوی دو یا اصل شي چې کیم نه یو قول او یو فعل چې کله د قول او د فعل معارضه سره رشي کنه دي ترجیح چاته ورکړي دي قول ته ترجیح ورکړي شي دا نهیه پا ده ملکوله پر ندو خاص که ورانوه بیا جه کین دا نهیه وران شویه دو که نه ورانوه دا غف خلپ بنده لگوه کنه نه ورانوه لکه زنه مثلا دا شهی ناوی چه غف خلپ نور اوڑی نور متیری کنه چه خلپ ور مور که ور ویراوه کنه دا غف خلپ لگوه کنه شا بیا دا غف خلپ لگوه کنه دا نهیه پا ده اختناس پر خاص ندو ویره کنه که اختناس نی پشه که اختناس نوی پشه کنه خو چې لیسی دا نه ده چې د غاز خوله په منځ لګوي اې دې نه نهي ورې ده شوی یو کنه اې ونه د غاز خوله په منځ لګول مراد دي چې ور متکړه دی نه وي ور اړوله دی نه وي کنه شر وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمه ايوب بن جميع عكرمه سے بولي اور سيالا اخبركم باشياء قصار زه خبر نه کړم ډېر ته استاد په سیلا ډکې شی باندې کنه چې ډېر چې کیردا کنه ستري نه وي بس هغه صحیح نه داستی چې حدثنا بها ابو هريره رضی الله تعالی عنہ همیشه په باندې بیان کړه دا بارا صاحب کنه بیا دې یو تاول چې ویل نه بیشته چې کیردا کنه دا خبر روکا بیا دې په مخه دا پلګیاش چې نه رسول الله صلی الله علیه شربه من فمل قربت او استقائه دا روی شک چې قربا ویلی دی که سقائه ویلی دی قربا مشکی تا ویل شی سقا مشکی تا ویل شی خدا قربا خلیز ده ده یبه ول تا ویل شی و ده سقا که ده یبه ول ویا که ده غیره ول ویا که ده گیبنو ول ویا که نه ده طول تا ویل شی خو دا دی روی شک ده نهار صلی اللہ علیہ وسلم علی شرب من فمل قربت او سقائے یو او بللا چه و ایمن عجاره رسول مبرک نهی کری دی دینا چه مانه کو یو سرائی گاونڈی اخبل استغنا معنی کوئی دینا ان یغرز حسب حسب حسبتا فی جدارهی چه شاه کو دا گاونڈیه لرگا یا کنڈا یا تور پا دیوله دیده شکانا مطلب دا چه تو دیوله او پا دیسا زمان خوشای تکوایا یا تور پا سلا کون کانا شا یا بلا سا کنڈا پا سلا کون کانا شا یا تمه معنی کوي کنه رسول مبارک دینه نهي کوي سلام بعد امر ما ملي ما ملي سينه گاونډي معنی کوا دانه دا یبل دا غاز ضایع کړل بل دې ته جرثیمه ورکه ټکې دي کنه چې دا مثلا دا غاز چې کیم نه دي دا سولای ور او بل دا خیر سره ما دې چې کیم نه کنه چې دمره خریسیه چې ته خرید لري شدا امر دې له کوي نه شدا خلې نه کنه شدا ما کا کنه شا تشکیر دې له کوي خو نه سارت او کنه او کوله به دې نه ورسې بیا شا کنه شا اچھا جی دا لکه مثلا د یبه آداب دی کنه شا مستحب طریقه ده او بل یبه چې سراج شي بسم الله د جکیم نه کنه وي ته تلوي په وار سر شي په درې سایه باندې نه شي او هر سایه نه ورسته ده الحمدلله دا ویایي جکیم نه کنه په خیر شي اچھا جی وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال کرام را غوړ کړه چې دا وخلې چې مثلا سکین لسته ټول نی ولاوي نه هو دا غي ما غاوند وخلا گزاره سره کنه او دا غا ټینګول چې کیا به غي کین لوز باندې کا او دری ته چې درته به جوول چې کیا به غي کین لوز باندې کا کنه شام فلا يتمسح بيمينه باب شرب بنفسین او کچره نه دې شو کړای د دوی سره چاره مشتو ترمذی شه ویری چې دا عذاب دي کنه بیا عذاب پرشوای شه خیر دا به وکیل لوز باندې کلیټه وتنه صاحب وتنه نیویش باب شرب بن خسین او ثلاثتین شل په دوی سایوند یا په درې سایوند کسه په یو سایوند راوړي په دوی باندې راوړي خو آداب مستحب د دې چې په درې سایوند چې کیم نه کنه شل کا ودالیش د خلینر د لکوا سایه داس و خلداس نه کجه بدلیش نه نه چې کیم نه کنه ته سایه و خلد وابي قال حدثنا ابو عاصم وابو نعيم قال حدثنا عروه بن ثابت قال اخبرني سمعت بن عبد الله قال وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكام عن ابن ابي ليلى قال ابن ابي ليلى سے ویلی دی کہ کان حذیفہ تو بالمدائن وہ حذیفہ ابن یمان سے مدائن شار سے فاستسقا بیا طلب دی یبیع وکړلو کنه یبیع وشتل یو سړی نه کنه فاتاه دهقانون بیا ارتاق وکړلو دتا اغه مشر دی اغه قوم کنه وی وشتلو دای به هی پیغه چې کیم ده کنه قطح سره کنه شا هغه به بیره ډاکه پیولا یا جوب چې کیم ده په باندې دای ویش فقال ویول چې انی لم ارمه مو نه وشتل دلاره الا مگر دیو جن مې وشتو چې انی نه هیته هم باندې کړه دلاره بار بار مې ته ویلی چې مو ته د سپینه زاره یا د سره زاره په لسی سه بنلو کوي بار بار مې ته ویلی فلم ینته دا ایمان نه شو کنه بیا مو ته سپینه دار په لیسه سره یې برو کړ کنه زکه مې پوښتنه چې مو جز ده وان النبي صلی الله علیه وسلم نهانا ورسول مبارک من کړی دی ملر عن الحرير د ورشم د استعمال ولې نه کنه چې ورشم سره استعمالوي چې په کیمه طریقه سره وي او دی باج دی باج هغه کپڑا چې هغه چې کیمه د ورشم نه جوړه شوی وي د نه ری ورشم نه جوړه شوی هغه کپڑے ته ورشي سوچ کوي حریر د غاز رشم دیباج هغه کپڑا چې د نری ورشمه نه جوړه شوی وي دوا وشرب فی آنیت الذهب والفضه ورسول برک من کړي دی مل لري چلنا په غلې چې د سره زره شه او د سپینه زره شه سلویر وقال ورسول برک دا ویل دي چې هن لهم فی الدنیا دا شینا لهم د کفر د پر دی په دنیا شه کنه د سره زار سپین زار او دا ورشم دا دی کفر دی پر دی وهن لکم فی الاخرت و دا شئینا توز دی پر اپ جنات تی دی پا آخرت باب آنیت الفزت لیسی دی غسپین دار پدیشا خروب شم چدا دار دارو وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال ابن ابي ليلى سيلي چې خرجنا مع حذيفه رضي الله تعالى عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كنا دا حذيفه صاحب سو کنا ایده ده سرا چه کم ده کنا میر یو زی تلوڑی چیر تلوڑی مدهر سر تلر سرا لوڑی بیو یا مدهر سر چه ده یبو وشتلی بیا زمین دور ایده سردور یبو پس پینه داره پلیشه و تلوڑی بیا پوی وشتو بیا دن ورس چه ده رسول مبرک کسا ذکر کلا چه رسول مبرک میر منه کری کنا دا په حقیقت څه وی چې ير ولا چې کینه کنه ير یې ګړې ته تیرې دي کنه جهنم ولا ير کنه شام وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن اشعث بن سليم عن معاويه بن سويد بن مقرن عن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعنا براء بن عازب سويلي چې امر کړی چې رسول الله برکو وې شایبه ونه هانا سبعنا سبعنا من کړی دي من لره دي وې شاینا و افشاء السلام او بل چې کیمنل وصل د سلامې چې سلامین الوانه کنا و نصر المظلوم او بل امداد د مظلوم سره و ابرار المقسم او بل بار ګرځول د قسم کوین کی یو سره قسم کو کنه به واسطه واسطه کوشش دا کوي چې دې قسم شه بار وګرځي حنیس چې نشي بل قسم شه دا کوشش کا کنه چې واسطه دې شي کنه دا او شینا شلوانا هانا او دا او شینا میر منه کړی دا او شینا کیم دی باب شرب فی الاقداح شل په پیولې شه دا سه اسراف نه دا کنه چې په پیولې یا په ګیلسه یا په جوبې شه مثلا شل کې دا اسراف نه دا او دا شل چې دی دا راو دی کنه شه وابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن نضر عن عمير مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله تعالى عنه وعنهم انهم شکو فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ تا صحابہ کرام شکمن وی پر رضی نیولی در رسول مبارک دی پر رضی عرفہ بندے یدوی چه رضا نیولی وی کنوی نیولی فبعثت الیه بقدحنا دائره ام الفضل وی چه مور ولدل رسول مبارک تا بقدحن من لبرن یو پیولاد شوده فشربه دائره پیولا شد چل وکرل کنه وکرل باب شرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآنیته چلا دیگه چه کم ده کنه پیوله ده رسول مبرک نو ده غلیشی ده رسول مبرک نو رسول مبرک ده مرگ نورستی ده پا پیوله و ده پلیشی شه چل دارا و دی کنه شا دارا و دی و ده از نده ویلا چه کم ده کنه چه با سلام ده خو چه کم ده تصروف ده وکرو پا پردی ملک شه و پردی ملک شه و تصروف یا استمراولی چه کم ده بیر به اجازت نده خو نده رو و رسول مبرک وفت شو ده استدنا اجازت نشه و خسته دا د وجوبی صدقه غوندې نه وجه زکات غوندې و بلکې د نفلی صدقه غوندې و رسول پر اکبر صدقه نه او ټول مت پر صدقه وا خدای نفلی صدقه غوندې و نفلی صدقه او غنیا خړای شي فقیریا خړای شي او زنا وی چې دا د وقف مطلق غوندې و رکه مطلق او تفسیری کنه نه هر څه پیدا و خستای شي دا د رسول پر چې قیمت رکا پته و کنه آده ټول مت پر صدقه و د وقف غوندې و ار چاته دغه نه فائدې و خستل چې دی دارا و دی کنه باب شرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته وقال ابو برد رضي الله تعالى عنه قال لي ابو برد صاحب ویلی دی چې مت عبد الله ابن سلام صاحب ویلا الا اسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم في آية در ونت شزد تا پیغی پیولا شی چه چک کرد رسول برک پیغی شی اینه کاروان وجه کیرنا حمد وداس نولی کنه ایدیغی جه کیرنا عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی چاوه تر واستلی او بیا رسول مبارک پیغام دې نکاح ور کو بیا دې ته چې زه په خدای سره ټوله پناه غوړه کنه چې و دا په دا پر سره ور سره پناه نو دا کله وغوښتل کنه بیا دو چا پښتنه دې نو کړ چې دا له وبې نن دوه وې چې نه وې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې وای دې مو بد وخت دې مې سره مې جوړې کړې کنه دا عمرو به رندلا خو زنه سره هینې لیکلي چې دا هر ته شیر رضی الله تعالی عنہ د ازواج متحرات وی کنه ایغه جکیم نه کنه لکه غلطه کړی و کنه چې ته دا څه چې کله تو سره ملاوي دي بیا دا سو یا کنه شاده کې دو چې کیم نه لشکي برابر مو نه واجه کیم نه بیا دی چې یاره خدا خو دې دا سینه چې رسول الله کنه وړا وی کنه شاخر ته شو ذکر علی نبی صلی الله علیه وسلم امراه من العرب ذکر کله شو رسول الله برک دې کیم نه کنه یو شوه د عربه دا چې کیم نه باندې غ صفات وته وشو فامر ابا اسید سعیدی رضی الله تعالی عنہ بی رسول برک امر کړه ابو اسید سعیدی صاحب د ایور سلا الیه چې اطلاع ورول بیا ابو اسید سعیدی الیه د سود ایمان روي ولی فارسل الیه بیا اطلاع ورول بیا غسیدا فقدمت روغلا فنزلت فی اجم بنی ساعده بیا نظیر شول دو پیغه بنگلا دی بنی ساعده شه اجم اجم نه داسې چې کینه کنه غاټه ویل شي داسې چې کینه کنه بلډینګ ته کنه چې بنگله په نامه باندې وی کنه هو بنگلا و چې وکنه یا نازل سره د چې کنه پیغه بنگلا او پیغه محل باندې سایدار فخرج النبي صلی الله علیه وسلم بیا وروته دې په طرف باندې رسول مبارک حتا جاء حتا کې چې ورغلو دې دفعه دخل علیه ور داخل شو دې باندې فیضا امراتن منکسۃ راسها اچانک منکسۃ راسها دوا سره ورغلی اجرن به یوشدا و من کسدن یا منک کسدن دا سا ٹیٹوین کے وجہ سارا خلو ساری ٹیٹ نہیں والا ہوگا نا فلما کلمه النبي صلی الله علیه وسلم چې خبره اترې چې کیمنا شریک دې سره رسول برک دې نکاح پیغام یې ورکولو کنه نو به دا خبره ور سره شریک لري کنه بیا قال دیو چې اعوذ بالله منک دیو چې او پناه غوړ په خدای سره ته نه کنه دا کیسه رسول برکو چې وی راو په دمر زرا ور سره پناه نه وخسته فقال رسول برکو دا وفر چې قد اعستك مني بس پناه دیر کړم وته ته پس دې زون نه بس دیر وکړه پناه کنه شم نه بس نشتو سره کاش وکي سره نه نه بودا نه په شمر کنه شم قالو له همرس کې بیا حال کې اول دیتا چې اته درینا من حالت ته پاته ولګې چې یو خون ته کنه دا پاته ته دا چې دا څه کو کنه شم قالت دیوه تو چه لا ناکا مانه بوتا خدا پتا نو لگه دا خواسی سرائی نو قالو دیوه تو چه حاضر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو بیش جا رو غلو لی یختو بکی چه پیغام ده نکاح در کتو تا نکاح را دیوه ده تو سرا قالت دیوه چه کنتو انا اشقا من ذالکا کنتو انا اشقا شوزوز جو تا بدبختی کنا من ذالک دی وجه دی پوتی که دلی دی دیغ شرافت دی نکاح دی رسول مبرک نا دی وجه نا کنا او من ذالک سمنا ایدی فوت که دلی دی وجه نا چه مولا دا دی رسول مبرک دی نکاح شرافت نا فوت شو ایدی دی وجه نا زوز یو تا بدبخت یشو کنا شا سلی بی می جوڑک لدا خو کنا اغه هجوم نه روغلو کنه یو بل مکان و چې کیم نه پیش اکشنس هوا وا صاحب و دا اکشنس ملګری دا اکشنس ثم قال ذن اور رسول بر کفر چې اسقنا یا سهلو تا رشکی بخور وچ میشت کنه او سهل کنه سهل سهل نه کنه دیتا وی یا بیا تبه هوچ شم میل بده او سهل یا سهل سوی چې فاخرج لهم هذا القدح بیا روا سلام دی ته چې کیم دا غفلا فاسقیتهم فيه بیا مجه کینه ورو شر دی ته بده پیراش بیا دا هغه وی دا دی سهل صاحب شاګرد سره ابو حازم دا پوس سند شوی نه کنه سهل ابن سعد دې چې کوم شاګرد ابو حازم ابو حازم ویلی چې فاخرج لنا سهل ذلك القدا حرواز سره مشته سهل صاحب دا غفیرا فشربنا منه میرا دا غد رسول مبارک الله سوا چې دا نه چل به کړی وی دې باندې میرا چلو کړل کنه صاحب قال ویلی دی ابو حازم صاحب چې ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز دین اورسیا طلب ده هباو کرلو هوه ده سال ابن سعد نا عمر ابن عبدالعزیز بعد ذالک ورستی ده دنای ده پیوله یار ده پیوله ده چه مطلو کریه وکنا عمر ابن عبدالعزیز ده تاویل فوهبهو لهو یو به هبا سره ورکړو چې کیم دا کنه اې سال ابن سعد ته هو دې عمر عبد الله هو دا پیولا له اې عمر ابن عبد العزيز ته کنه ته ورکړه سپین زار سره سپین زار پتریکا په لګولو قال ویلی دی چې کیم نه کنه اې دغه عاصم احول ویني کنه پوس اې دې غا ویلی دی کنه د عاصم احول څه شو چې هو قدح جيدون دا پیولا وړه هم دا پیولا وعریض پلان او من نزار نزار یو قسم لرګای د کنه د سکمتی لرګای کنه شام ویری کنه دا چې کیم ده کنه من نزارن ده اغه چې کیم ده کنه لرګي ده لرګي ده نزار نه کنه دا یو قسم کې مسی لرګي ده قال ویلی دی عاصم احوال چې قال انس رضی الله تعالی عنہ انس سوی چې لقد سقيت رسول الله صلی الله علیه وسلم في هذا القدح مجھے کیم ده کنه بیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ورشه اکثر من قضا و قضا ډېر دې دم مرا دم را وره نه کنه ما دې ډېر وره نه زیوته مې چې کیم ده کنه ورک ډېر وره مې په دې شی وګر کړی فاراد انس رضی اللہ تعالی عنہ بیا رضا وکړه انس وی دا یې جلا مکان حلقه من ذهب او فضه جو ګرځي په زید دغه کړي دې اسپنه ها کړي دې سره در یا دې سپینه در دا رضا وا چې دې اسپنه کړي دې نه لره کدا پتریکای دې سره در یا دې سپینه در پتریکای په وایا فقال له ابو طلحه بیا اول اېرهګه چې کیم نه کنه انس صاحب ته ابو طلحه صاحب ابو طلحه صاحب پلاندارو کنه پلاندار یو دې انس صاحب کنه او ته وی چې لا تغیرن شیئا ما بدل وایت شیئا صنعه لا تغیرن شیئا ما بدل وایت هغه شی صنعه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جوړ کړه نه هغه رسول مرک کنه سره رسول مرک دې سره کړی ورا چولې د پتریکا ورا چولا ده او ته دې سره دې سپینه دار پتریکی په یا ما باندې وفتره کو بیا پرې شو دا غا څنګه دې سمنه پتریکای چې واغه په باندې پرې شو کړی باب شرب البرکته دا کیم شی شی چه برکات وی کنه شا اغشی تا برکات ویل شی او بیره دا شای نوی دا شی تا برکات ویل شی کنه شا تبلیون سوی چه برکات سره وچه وی کسو خوی کنه برکات سره وچه وی کنه شا او دا کیم شی شی چه برکات وی اغشی تا برکات ویل شی کنه شا قال حدثني سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال تسليم کا حدث شيء قال ویلی دی دی جابر ابن عبداللہ صاحب چلا قد رأیتونی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحقیق سر ایدل دا مزون لر سرا دی رسول مبرک ایدل سرا ونگاڑ وقد حضرت العصر و حال لر چر حضر شو مزدگا دا خدای بیو سرا دی خدای بیو نما پیزم کل حجرت بنده کانا شا ناس پیزم کل حجرت بنده دا سرا دی خدای بیو پش پیزم کل حجرت بنده چر حکیمہ شویو کانا په دې موقع باندې وشي چې د رسول مبارک سره مې سویل سپینځل سو صحابه کرام دي بیا یې بده وکنه دا فلش کی کوي مې سره سیب گئی بچا په کنه دا فلش کی کوي کنه یا رسول مبارک سم ویل رسول مبارک د خپل لوس یې بشک شو دا غوته لاس بشک شو په یې بش وی چې مولی دل کنه دې دې غوته د منځنه چې نه راونه شي کنه شا چې نه راونه شي کنه شا و رسول مبارک چه کم لکن آو و رسول رو وستو فرمان دی گوت اخبر شده گوت الاس سر بیل اکرده و فرد جبین اصابعه کنا او و فرد جاسر ثم قال دینا و رسی رسول مبارک کفرو چه حیا علیا اهل الوضوء دا دوی رسول ولی دی حیا علیا یو دا زفر روشی کو مو بنده اهل الوضوء یا اهل الوضوء او چشتنو نه بیا او دسته کنا نو بیا دی او دسته تا می چه ضرورت تا کنا او چشتنو نه بیا او دسته کنا سوچ پیدا کنا او یا اهل الوسو کنا شا او یا دا مانا دا دا غلی چه علی یا نا دا علا دا علا سوچ پیدا کنا